لا اله الا الله محمد رسول الله کریم الله رحیم الله موږ ګناهونه معفو فرمای الله معصیت نه پاک زندگیان نصیب فرمای کریم پروردگار خپل درچ قبولیت نصیب فرمای یا الله دا عجزان مسکینان بندگان رغلی تا دربار ته راغلی تا سره جوړې کول غواړي یا الله موږ په تیری زندگی باندې خپه او شرمنده یو الله موږ ته خو دې ډېره کښلې موقع راکړې و د نیک جوړېدلو الله موږ غفلت وکړو الله په تیری زندگی باندې چې موږ سوره افسوس وکړو هغه کم ده یا الله چې سوره په وزړو هغه زړه کم ده یا الله تا نه سوال کو ته مو معاف فرمایې یا الله تیرا زندگی معاف فرمائے او یا الله پاتې زندگی تیرې زندگی د پر کفاره او ګرځوي کریم پروردگار رحیم الله موږ زلو دنیا بدل او فرمائے الله لره لره نه دلته خلق رغلی په نیک امید سره په نیک اراده سره رغلی الله دتا نه تا غواړي دتا رضا غواړي دتا محبت غواړي الله خپل ذات عالی سره تعلق نصیب فرمایا الله خپل درچ قبولیت نصیب فرمایا یا الله دې زړه دنیا بدل او فرمایا کریم پروردگار رحیم الله موږ دې نه خپه کو خو نفس او شیطان مون پرېږدی کریم الله دې ته په عزت او جلال قسم چیرې مو دا اراده نه ده کړې چې نن به الله خپه کوو خو یاله نفس او شیطان موږ خطا کی الله ته مو نه بچو فرمایا یا الله ګناهونه پاک زندگی نصیب کا یا ارحم الراحمین موږ زلو دنیا بدله و فرمایا کریم الانن خود ځوانانو ګرمه ګرمه وینه تانه مافیانه غواړي الله تاسو را خپل وی غواړي تیری ایک نظر کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے الله دې رحمت او نظر ور واړوا یا الله فضیل ابن عیاض رحم الله خو خپل نیک نو جوړ سلی تا نیک جوړ کړو جنید بغدادي رحم الله خو تا نیک جوړ کړو بشر حفید شرف خانه نرونی وای یا الله خپل عشق او محبت شراب دی ور کړل یا الله دې ایغو رحمتونه مشته هم برخه نصیب و فرمایا الله دې موږ زړو دنیا هم بدل و فرمایا یا الله مشته هم خپل ذات علی سره تعلق نصیب و فرمایا کریم پروردگار رحیم الله دلته د رحم او د ننیر خون تقسیمېږي کریم پروردگار د خو د دنیا کاروبار ول تعلق نه دا یا الله د خلق خو د تا محبت ول وجه جمع سلی یا الله د خلق تا غواړي یا الله زبر تړای ورکو یا الله ته د خزانو مالک خپل خزانه په خلاص او فرمایا الله خپل ذات علی سره تعلق نصیب او فرمایا یا الله د زړو دنیا بدل او فرمایا یا الله نن په دغه جماعت چې په خای اراده کو یا الله په خطو بابا سو خوجا الله خوشاله الله مهربان الله دین آباد دین نه خپکو الله دا ورته مو معاف فرمایا یا الله موږ توبه قبول او فرمایا په توبه باندې استقامت نصیب فرمایا کریم پروردگار رحیم الله قدم په قدم نصرتونه شامل حال فرمایا الله موږ مور خپل هر مشایخ او استادانو ته موږ له طرف نه بهترینه بدله نصیب فرمایا الله بال بچ شاګردان مریدان متعلقین محبین خپل مقربین او ګرځوال کریم پروردگار رحیم الله حنان و منان الله مولوی صاحب کوم دلته خدمتونه کوي ونه قبول او فرمایا اخلاص او همت نوره زیات او فرمایا یا الله ټول کلی دې پر دې رحمتو دې برکتو سبب وګرځوا کوم خلق دې د خدمتونه کوي الله جنتو چې وسره جمع او فرمایا یا ارحم الراحمین فیض پلاو فرمایا ټول کلی باندې رحمتونه نازل فرمایا کریم الله رحیم الله د خلی چ اولیاء اتقیا حافظان د خوژ نبی پر رنگ سره رنگیدلی اولیاء کرام پیدا او فرمایا یا الله ډیر خلق په پریشانی پریشانیانه په خوشانه بدل او فرمایا قرضو ادا کولو اسباب مهیا او فرمایا تنگ دستی په فرخی بدل او فرمایا کریم پروردگار د خلی چ موږ ملګری دی مش سره ډیر زیاتې مینه محبت اظهار کوي الله مش ته خو ورکولو د لپاره دعاګانې دی بل ترای نستا تا سره خزانه دي د دین او دنیا دواړه خزانه پر خلاص او فرمایا یا ارحم الراحمین د خوشیانو کم بیانو نه ډکه زندګیان نصیب او فرمایا کریم پروردگار تمام عالم کی هدایت هواګانې او چلوا الله دې گمراهي اډې ختم فرمایا موږ ملک پاکستان ته استحکام او ترقی نصیب فرمایا الله دې اسلام کله جوړ او فرمایا نیک خواهانو ته ترقی کمې بي او اقتدار ور نصیب فرمایا بد خواهانو ته کریم الله هدایت نصیب فرمایا چا په قسمت کې هدایت نه دا ملک نه پاک فرمایا یا الله ټول دنیا مسلمانانو په حال رحم فرمایا خاص کر خدای پاکا فلسطین چې خو موږ ډیر زوبل سلولو کریم پروردگار خلکو نه ویر سلولو یا ارحم الراحمین په زراو خلک شهیدان سلل یا الله شزینا کونډې سللې میندې بورې سللې بچیان یتیمان سلل بوډاګان بغیر د سهارې نه پاتې سلل الله څوک دې موږ فریاد نه اروي کریم الله مولا به سوره دا وال خرو کله افغانستان چې کله کشمیر چې الله کله په مصر چې کله په شام چې کریم الله کله به په فلسطین چې الله نور خو دې مولا په حال رحم فرمایا یا الله مولا ډېر غلطه وکړه چې تا درمو پرېړ داو یا الله مولا خپل غلطه منو ټول امت له طرف نه توبه باسو موږ معاف فرمایا کریم پروردگار او تا خو عجوبه سزا را کړه خپل دشمنانو ته د حواله کړو یو طرف ته موږ باندې ورونه وري ابل طرف ته پیغور رکې د تاسو خدای چې سو استرای سي تاسو د مان موږ نه خلاص کی کریم پروردگار مولا یقین د تستای خدایا ته موجود خدایا ته دې تکتو چشتانی الله تر عظمتو چشتانی خپل عظمتونه په جواتو فرمایا الله خپل تکتونه په جواتو فرمایا کریم پروردگار مسجد اقصا چې يهودو خپل عبادتونه شروع کړل مسلمانونه به داخله کړل الله دغه سپیره حالات موږ ولیدل کریم الله نور خو رحم فرمایا یا الله دې موږ ورول یحیی سینوار رکه مولا شهادت قبول فرمایا کریم پروردگار رحیم الله دې دوینه امت مسلمه دې پر کفره او ګرځوا یا الله سور شهدا وسل ټولو شهدا او شهادتونه قبول فرمایا کریم پروردگار دې مسلمانانو کمی خو نستا یا الله دی ملکو کمی خونستا دی اسلحو کمی خونستا دی فوجو کمی خونستا یا الله خو دی تا حکم را غلای دا موږ په امتحان چې مبتلا یو یا الله امت مسلمه ته اقتدار نصیب فرمایا یا الله نیک صالح او یا الله بہادر حکمرانان نصیب فرمایا یا الله دغه مصیبت نه مخلاص فرمایا موږ مسجد اقصا آزاد فرمایا کریم الله فلسطین مسلمانانو خو موږ نه ډېرې ګیلې او کړلې یاله ډېر فریادونه وکړل خو موږ نن ډېر بې حصه یو دوی دې پر موږ هیڅ نه وکړل د موږ په دعاګانو چې هندې دو برخه نه کریم الله موږ دا جرم معاف فرمایا او غفلت مو ختم فرمایا کریم پروردگار اسرائیل خو خپل ځان نه مس هتی جوړ کړای دا مسلمانان چټنی کوي الا وړو کې وړو کې بچیان قتل کی شهیدان کی بے جربه اخلی کمی سنه اخلی چې دا یو دا دوا دا درې دا لس یا الله غړي د غزه کریم پروردگار دغه وړو کو بچیانو کوم جرم کړای یا الله دوت دي کوم جرم سزا ملوي الله نور خو نجات نصیب فرمایا یا الله اسنیما ملو فرمایا امت په حال رحم فرمایا امت مسلمه پرسان حال والخلق پیدا فرمایا کریم علی و جنگ چې نن به کوشش وکړو چې کله لاړ سي چې کومې پیسې وګټي پیغه خو د سودا سلف نه اوسي کریم پروردگار به سوچ کوي چې کور ته لاړ سه کنه سلاړ چې دای کور ته رزي بچیان مخ ته ور پرېږي الله د سره اتره هني داسې پریشان حال خلکو په حال رحم فرمایا الله فرخی نصیب فرمایا اسباب مهیا فرمایا یا الله اغه سپینجيري مور پلار چې ټول عمر د اولاد خدمتونه وکړل اوس اولاد نه فرمان وګرځیدل کریم پروردگار د بوډا بابا جی بچا ته ګیلا کوي د بوډۍ مور بچا ته ګیلا کوي کریم پروردگار اولاد د مور پلار ته بیدار وګرځوا کریم پروردگار رحیم الله اسانیانو ما ملو فرمایل هغه شزینه چې خون کور چې په دې باندې ظلم کیږي الا دا د چا خور لور دا د چا زړه ټوکړه دا پلار خو خپل بچي ډېر په مینه محبت ستر کړی او به چې کله د خسته حواله کی هغه ظلم پکای یو ورځ دوا ورځ هفته میاس کال خو نه د ټوله زندگی دا یو همیشه یو څنګه تناسی اوش کې بوي وي الله تا ته پټه پټه ګیلې کوي الله داسې خلکو په حال رحم فرمایا الله دې امت پرسانه حال ول خلق پیدا او فرمایا کریم پروردگار رحیم الامرت دی او بل درد او غم چې شریک دلو توفیق نصیب فرمایا یا الله اخر چې بیا دا دعا کو کریم الامش پرشتیا سره تا سره جوړ کو یا ارحم الراحمین موږ ګناهونه معاف فرمایا موږ توبه قبول او فرمایا یا الله دینا بعد خو تقوا زندگی نصیب فرمایا دل منزو حضوری نصیب فرمایا د مور کومه اجتماع روان ده الله کامیاب یو فرمایا موږ ته د خپل مشایخ فیض نه ډیره برخه نصیب فرمایا الله غفلتونه مو ختم فرمایا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین